په دې باب کې د بیان متعلق او د شعر متعلق احادیث ذکر کیږي بیان مصدر د فعال وزن بده بان یبین بیان بیان کنه ایګه طرز کلام ته ویل شي ایګه غدو ته ویل شي چې دې سره سره چې فصیح باوی ډېر صفاجه غدو به وي خو د زړه په کنجه شي چې چېرته خبره وي کنه هغه شعر یې ستره شي المنطق الفصیح المورب عما فی الضمیر سپا لګېدو او چې په زړه شي کنه چې سمبره کنه خبرې دې سره دي کنه چې هغه پر یې ستره شي اپ بینوله شي ځنه خلک ته خدای پک داسې ژبه ورکړي وي او داسې تر د کلام خای پک ورکړي وشاله وي چې د زړه ټول خیالات کنه هغه بیانول شي زنه داب تیب وي په زړه شي خبره وي کنه خو په خلی یار یې سای نشي په خلو باندې تعبیر نشي کړلا کنه صرف په باندې پیولا نشي یا چې په یوې روخه به بوسي کنه خو ډېر وخت نه په تیرېږي کنه او زنه ته پرودګار داسې کنه حجاب کړی وي داسې الفاظ ذخیره سره وي چې هغه الفاظ به شایسته وي کنه او تعبیر به مکمل وي کنه څه به ویله پښې پوتې کېږي یا نه ای ته بیان به ته ویله شي که نه او شعر په لغت کې وایي دنایي ته ویله شي که نه شوتې به ته زیرکیې ته که نه باریک علم ته وی کنه شعر د شعر نه شعر وشته ته ویل شي باریک علم ته او په اصطلاح شي کنه اکلام موزون مکفا قصدن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا نبي اسمع دي پر هغه ته سره وکړه چې زنا هغه دوه خالص جادو وي ان من البيان لسحرا زنا بیان کنه خالص سحر په تاثیر شي کنه او په امارت القلوب شي وکاسه چې بنو تمیم مفدر غلاوه دا به چې ته یو قبیله دو لار طرف نه وګړي دي مات کنه هغه وفد شي دوا سړی وي ایو لقب زبرکان و او بل عمر ابن حتم نه مدو ا زبرکان شری شو کنه ای خبره تر شری کړې نبی سم تو وخت ده او په ډېر شارټ شارټ الفاظ باندې کنه خپل ځون تعارف ته کو نبی سم ته ځون په چزو سیک نیو چې ته وری کنه نو چې انا سید تمیم مطاع فیهم والمجاب ا مو خبره وي ټوکې نه چې سو یې پابند کړه خلک له بای کو دا د خپل ځون بزرګي او د خپل ځون مشري ثابت وي کنه ا مار وی درشي د مو کنه خبره بولا خلک ته غیر دی او د مار وی درشي مو اډر چاري دي کنه وهذا يعلم ذلك د امر وی چې دا غو چې په دې باندې پیږي چې د هاستو امر ته چې شکر خبره کو انه لشديد العارضه مانع الجانبه متاع في اذنه زوج لا شديد العارضه مو مقابله ډېر سخته ده سکمه مقابله نشي کړای سکمه مخه نه ویني ومانع الجانب مو سنگ بچتا سکره لګدای نشي زه نو شي کنه ټول دون قوت شي کنه پس کې مو مزکه ته مو په پونه باندې سک په عمر نشي ترې دلا مانع الجانب ومتاع في اذنه امو خبره کنه هغه چلیږي هذا بركان جاوت تكسر والله يا رسول الله لقد علم مني غير مقال لقد علم مني غير مقال امونا پاکا شی باندې پیری چا کنه غیر د خبرې کې مې خبره وکړې کنه بلکې مو چې سویلې چې پاپ پیری کې داس تو کنه ا د مکان نه چې په غیر باندې پیږي لاس نه لکه چې د چا ویل وما من ان يتكلم الا حسد یقینا مجبور ده مسرکینا دو دی وجه نه د مو اعتراف نکو نه را سر پیږي چې دو داس لکه چې مو ویل دي امر انا اصدقك ته سره به ځکینا کوم کله خو چا سره شي کنه سه کوي چې مذمت بیان کوي کله چې خالصه جتونه جادو وي یعنی بتیر کلام یې خو اثر وي پښې وي بتیلا لکه جادو بتیلا د خو اثر وکړو او سه کوي چې نه صفات یې وکړو کنه داسې ځای دوی جوړه کو چې داسې پسړي باندې اثر وکړو لکه چې کسای به وښه شي کنه لکه پسې چې جادو وشي دمر مؤثر کلام سړي نه خوښ دا وي دا یو کفن نه یو کمال ده او څه کې چې دواړه پهلو دي په مذمت ده په شی وکنه مدخا ده په شی که یو خبره حق خبره وي په داسې منبه الفاظ باندې بیان کې کنه چې اپور تفسیر بیان وي کنه حق خبره وي کنه د دې صفات ته وکړي خبره به تلوي او یا څه کوي کې کنه چې نو سیکر خل جذبه کې ویا به تل نه روخه به کنه د دې مذمت ده دواړه پهلو سره په شی وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله د عقل و د نوی خبرې په ځنه شعر شي وعن ابن مسعود قال قال رسم هلك المتنطعون قال حسنا دا كلمه دري ولا ولا هلوك تكن آ خلق چا مبالغه کوین کی دی کنه په کلام شه متنطع یې کنه چې پټاکه خپل بندر رغېږي کنه هغه ټکه چې کو دا څه کنه په شاو کو په زو کې کوته چې کټوله خله کنه اې دې ګل فرنا کلمې را ډاکه وی کنه او مبالغه کو په کلام شی وکنه ډیر رغېږي دا حالت حلوک ته ځکه چې په دا شي کنه خالی خو دې پر کوشش کو چې د خبره مې صاف حساب مې کړو فری مې کړ کنه غلطه وسیخه ته خو نه کسي په حال کې باندې اثر چې وکړي په حال کې مې وکړي پر د خبره جوړوي وهن ابي هريره قال قال سم اول کله په جو کله په کوپر شو په وشا د کله ډیر عزت مانو معزز و کله کوم شي مشهور و بیا اوس الله پاک په اسلام باندې مشرف کړو کنه په اسلام شا کنده ډیر کړم قدر منو خلک به قدر عزت کړو کنه او ډیر اوچت شاعر و حتی که چې د شعر د عربیت کنه د ادب شهکار ده ایسا میر لبی د اشعار وړي کنه او اګه نمیر کنه عربیت زکوي على كل شيء ما حل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل اشار خو به ډېر خلک ویلي وي ورته رښتینه شعر خدا غل کنه على كل شيء ما حل الله باطل بيدور شاه خبره ورو چې هر شي د الله پاک نه مسوا د ټول باطل دي يو على حق حتى نرعشي بطير دي كنا وكل نعيم او د چې کله سام وروړو به دې را خدي پرې شوله بیا خیر نه وویلو که نه نو چې په قرآن پاک نه بل خیش کلام نشته قرآن پاک کې ونی وویل که نه په دې نه بل خیش کلام نشته په شریب نه رسه کې چې مې ښار وي وعن امر من شريد نبيه قال ردفت رسوسم يوما النبي صلى الله عليه وسلم كان زنوس يوما فقال هل ما كان من شريء 100 بن مسطر مشرک وکنه او په دې انتظار شو وکنه چې خري پیمبر پیدا شي او سه به دا غا جوړ شول چې کنه پیمبرې خیال زوم مطلب شو چې کزه پیمبر شو زه پیمبر شو ما شو کنه په دې انتظار شو چې کله نبی سم مبعوث شو پیمبر شو کنه مقام اعظم شه بیا حسد یو سره پرې وته کنه بیا انکار باندې روان شو خو شاعر کنه داسې شاعر وکړه چې زه ډېر کنه حق شي نه ویل دي د امر نه پښتنه کو چې تو ته دا شهر یو دی کله نامې چې ته یو دی کله هی پیشکا وی ویا فانشته بیتن چې یو بیت مې وته وتاړلو هم وته تیر کړو ان شاء الله ته ویل شي و ان شاء الله راولې ته ویل شي یو بیت مې ته تیر کړو فقال هي چې بلا تیر کا ثم انشته بیتن بل ما تیر کړو فقال هي بلا تیر کا هغه شای دا چې ته سره ملاو شوې د خای په لار په جهاد شو کنه دا وایي کنه اې دغه تکلیف کنه کمای وشي کنه چې ممنی ول تکلیف کنه یو غدا یو کنه چې په مخ نه لګولا پیدا مندو غوسه شوې سرګه مندو لړل کنه اې تاسو مکه منډی کای دسو کنه ګوتا دو کنه ګوتا دا کنه که خوش یا کنه به دا مر کنه ډیر کور په ګوتا باندې نه وي اې دغه تکلیف کمای وشي کنه چې مولي نه کمای ده کنه وما علم له شعر في ماته مو شعر نه روشاله وما ينبغي له نوي سرا شايجي شعر غوي وكنا شعر ويل بسرا مناسب على دي وزوت خدا نبي سم شعر ويل لا ده شعر ده الله پکې کړه حالت خو نه منفي کوي څه کوي چې دا شعر نه ده دا رجز ده او څه کوي چې دا کاشیر شیا یعنی کنه په وزن یې خو دا کاشیر بیا نه ځکه چې کنه شیر پی که چې قصدن او بل اراده په وزن په وزن باندې وی کنه لکه دا شیرونه تکشیر نه کړه چې کله شیر جوړی کړه به تکشیر نه مړه ته وتړي خپل ګوښه ته لور شي او اشهار تړي ا ش ي ر منا دا د کنجه کلام الموزون مکفا قصدن چا په قصدن نه په وزن مجبور کړی کنه کله کله به اختیار سړی نه کړی یو موزون کلام وزي کنه وزندور کلام نه وزي ا ت ش ي ر نشي ته ویل کنه چې به اختیار یو موزون کلام په خلوب باندې وزي نه په کونه پاک شرطه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون دا غشیم دا که چې دا کزن دا ویل شوا کنه اتفاقا دا غسه کنه موضوع نه خلینه وتلا ده او بل دا وی چې کنه کنه فاشي چې مرفي شوا دا آی شریوی نه مرفي کو چې دا شاعر نه ده دا څنګه به چې چېرته شعر ته راځي شي یونیم کنه وما علمنا شعر ته مې شاعرین درو شعر دا شاعر نه ده کنه و نه هغه چاته خیر ویل شي چې ته یوالي ما خیر ویل کنه خیر خو یې چې ملکه وي خپل خپل ملکه وي په خپل ټیم کې لګیا شي کنه بیا اشعار جوړول شي نبی سم چې ته خدای یو ویل دا کوم نه ته خنه وه نه څه اشعار جوړول کنه نه مست جوړول شي کنه نه چې ته یو نیم کنه شعر جوړول په تکلف سره یې تکلف شي نه په تکلف سره چې ته موضوع کلام سره جوړ کوې ته بیا ښکنه شاعرین شي ته ویلا ا شعر به شعر وی کنه خدای شعر نشي بلل ا شعر خو هغه چې هغه کړه دغه فن ماهر وی فنکار وی بقاعده ملکای وی کنه چې سواته خوشي به شعر جوړول شي وعن البراء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريزه لحسان بن ثابت حسان بن ثابت اول على بكيت اشبه شلا كل عمر وكذا اشبه تقول اشبه تقول اسلام شيء دا د نبی سم شاعر حسان ابن ثابت اسې دیوان چپ شو دا نبی سم چې کوم نعت نه ویل دي کنه نو چې اوه جل مشکین ا مشکین هندنه کا په شارې شي هجوې کا فإن جبريل معك جبريل سمې تو سره مال لکن عابد مضمون الکایت کو کنه تی بیا وكان رسم يقول حسان حسان ته به عجيب عني امو طرف نه کفاره ته جواب ورکاو کفاره به نبی سم حج وکړه روح القدس په همیشه تو تایید کو چې سپر ته دفاع کې ما نه فحتان الله ورسلی سپر ته چې جنگیږي دفاع کې مقابله کې د الله طرف پنا د رسول طرف پنا امید کنه انتقام بدل و خلې پاشار شي ته به کنه خدای په مدد کو روح القدس ته مدد کو وقال سمت یقول حجام حسن فشفا وشفا يقول ويلبه حتى اخبر بطنه چې د خېټه کنه په خوره باندې خراب و يقول ربي سمې کنه خوره ورنه او دا به وکړي چې والله لولا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام الا كينا ان الاولى قد بهوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا د عبد الله بن رواحه شار دي والله لولا الله ما اهتدينا قسم په خدای کچیر دلا په توفیق هوای نه میر به دلیار نو ایمن دلیه ولا تصدقنا ولا صلینا نمی به صدقه کړی وای نمی به مدینه کړی وای فانزلن سکینتنا علینا خدای په میر باندې سکینار نازل کړي وثبت الاقدام الا کینا خدای مش په وته مضبوطه کې دشمن سره ملاو شي ان الاولى قد بغوا علينا دې حال کې میر باندې بغاوت وکړو اولاس مشرانه ده ا دې به خوند ورکو دا به نه ټکی کنه او په کفاره به دې بیا ورول یا کنه یا دا هاذ میر دې ټول اشاره ته راځي دا يرفع بیا صوت په دې اشاره به نبی په چګه ول باندې ویلو کنه خصوصا ابینا ابینا دا به ډېر په چګه چګه ویلو دې ته امتثال وته ویل شي چې بل شاعر کنه اشاره ته نقل کوي کنه واتو یې امتثال وانا انس قال جعل مهاجرون وانصار يخبرون الكندكه هندكه مهاجرين سر لګيا دي کنه يحفرون خندقا کان دي کندله ويكونوا ترابا کنه هو روري وهم يقولون او دې داسې په دې مشقت په شغل سندري وی کنه په دې باندې برشي پام غلط دي کنه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا من احد كي محمد صلى الله عليه وسلم بيعت كرنا في جهاد بنت سيبر مجوان ديوي نبي سن بدا جوبر كولا وهو يجيبهم الله ما لا عيش الا عيش الاخره خیر من ایام تل شرم دا چې ډاکه شي خټه دې سړی ای وینه زوینا یری هه داسې وینه زوی چې بربودوی یا خرابوی دا شادو چې دا کنه ګډه هند کینسر شي وي دا کنه وینه ډاکه وي په دې را چې د شعر نه ډاکه شي دا یې کړي شعر زموږ کوم مادمت یو کړه او په څه کړه مت حق کړی دوه ان د شي حکمتن اذن خیرونه کنه حاصل وایي کو دا منا چې کنه بلا چار یې نوي کنه خو شعر وی بلا چار یې نوي شعر کنه اګه د شعر نیواز نه به قران نه پوت دا بل ذکر نه پوت وی کنه یا مراد ته چې بتل اشعار وی کنه غلط اشعار وی کنه غلط مزامینی پښه د وزینی کنه مزامینی پښه مبالغه پښه کنه هغه شعر وشای الفصل الثاني عن كعب بن مالك انه قال لمثل دغه شعر د كعب بن مالک حسان بن ثابت عبد الله بن رواحه او کعب ابن مالک د کعب کفار کنه اشاره چې په کفار به کنه په جنگ ډرول په جنگي بوله د کعب په اشاره به دم کیوي او حسن ابن ثابت ته نبی سم مت خکړه اے نتی نبی ویل او د کفار به حج وکړه اګه انصار به تعالی لګولې کنه چې دا پلوکای ډم دا پلوکای دا سه پلوکای دا سه کنه ای به دا اشعار ویل او عبد الله ابن رواحه کنه ای به په د کفر باندې پیر ورکوي کچې مشکوري سه بت پرسي سه کنه بتول څه جلا کوي سه کنه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ان انه کان د نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل کابه ان لا تلاقت انزل في شعر ما انزل الله خو د شعر پر شعر آیات نظر کو چا نظر کو په وشتو کې د غشي باندې لاس باندې لګي لکه چې په غشي باندې ولي څه کنه حاصل دا منه چې الله پاک چې کی مشیر مذمت کړه دا اته سه شعر یې مزداق نه ده ته سه کې دین دفاع په باندې کړې په دې شعر باندې کنه یا مې د موسی پات کړه دا کفار مې حج وکړي دو کنه دا غشي خو پک نو شي کنه هغه شعرونه کله چې هغه مزمین غلط وي دروځینی وي مبالغه وي کنه بل خدای رسول وي کړه وي حیا او به دا به جبول ایمنه به جبول ایوی سړي دلته دوته دغه مراد د عینا چې سای کنه زنه سای به زبانه وی کنه د ژبه نه پوتی وی کنه دا دواړه بیا څنګه دي د ایمان څنګه دي کنه دا شاب بخر د حیا سای شرمېږي هر خبره په خلوبو د نرسي کته ځای کړل ته کنه یو نشي کوله کنه په ځای به دا شرمېږي او البزا او البيان شعبتان من نفاق والبزا زبان درزي او البيان او د خلوص خلاص جوړېدو دا دوی سوم دي د نفاق نه ا دې بیان نه خو نه چې خو په ژبه درکړي او که په ژغه یا غلط کنه دا بیان نه مراد ده دا به د نفاق څنګه دي ا د ن ا کنه هغه ډېر رغېدو مراد چې ډېر رغېدي چا ته ور نه ور کوي او چې کله رغېږي کنه ټول تلوړ نه باران در کوي نه ته درکسي اتکبر مفهوم په شپرې تا کنه په دې مو مناشه ځکه تفسیر په متکبر سره کو دا وی چې کنه دا خو په کې مساوي اخلاق ولا دي ټول لاو خبر په دې ژبه باندې کو کنه چې دې سره مونږ لاګي دا مونږ وریا دي هو کله به تو صفت نه کو ډېر به شي که نه په صفت به د لګیا شي لګیا شي که نه مې ته جاجي صاحب زه به لوړ شو که نه بیا خبرې به زیات ته نیو پیسې څه چې لا کریا وخله که نه چای به پونه وشي بیا بل ته ورشي که نه په صفت لګیا شي که نه نتینا یاز ده وی که نه نتینا در پر وته که نه که نه بس دا غفن وی که نه چې په دې باندې پیسې ټلوي که نه دا درې زی وی که نه دا په شبه باندې که نه خلکو ښه هو مشار کنه ربی نه بس والی خلی ته تیار کنه ماشین دا خلی ته خلق کا به پابند دی کنه اې دې غا درې سم دي کنه دا یو شبه باندې کنه هر شي را دی هم وعن عبد الله بن عمر انس قال ان الله يبهز البليها من الرجال ان الله يبهز البليها من الرجال بلي خال بصري شكل لا بك مبغوز دا جشتي دا الذي يتحلل بلسانه اغا سلايكنا یا تخلو بلسانی چې اکنه خلال کو په ژبه باندې په ژبه باندې کنه ارسي نثر نبوسی کما یا تخلو بکر تل کثره کې چاړه ودرو کو بکرا په ژبه باندې یعنی خلاص ته د ژبه په ذریعہ باندې ژوند زون ستی وا ژبه زادو کرشتیا ویل کده ویل چې چا سي پتینا کړي چا سکه چې سکنه انا په داسه یې ژستا رواه ترمذي ابو داود وقال هذا حديث غريب وعن انس قال قال سمت الذين يقولون ما لا يفعلون چې هغه وی چې په خپل یې کو نه هغه خبره کو کنه چې هغه په خپل باندې کنه وی خلک ته چې په خپل باندې کنه هغه به عمل کو نه را ترمذی وکاله هذا حدیث غریب اې به دا سوي چې کنه قبر ته لوټ شي قیامت ته کنه دا به سوي کچې دا ورشنه به چاټ په بجای به کټکېری به بیا سوي کنه یا به به ته به کټکوي کنه چې خلیدا خلیدا خلیدا وانا به هره کاله کا درسم من تعلم صرف الكلام زه خو دې چندې ولا مکرین نه کنه دا خلک زای چې دا خلک نه چندا یې سره کنه جلسه ولا خلک وړي چې دا خلک نه چندا یې سره کنه من تعلم صرف الكلام چا چې زاوی د خلک د کلام اړول لړول لید بیا به قلوب رجال چې دې په ذریعہ باندې خلک زینا راولا شي قید کولا شي او الناس یا نه ذکر چې یز لیر بیا به قلوب الناس لم يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا انا به نکو کبیر قیامت پر باندې نه به صرف نه کبیر کو انتباه یا نفل ولا عدل او نه به نه کنه خای په فرض کبیر کو دا معنی چې خالد د گفتار ولا وی او د کردار ولا نوی کنه که شه عالم و یا که شه مقرر ده خبرې اخري دي که نه خبرې مؤثرې دي که نه خو حامله ده بیا دا غنه مراد که نه خرید امنا چې که نه خو دا جدو به سره وي که نه ژبه یې زده کړې ده که نه په خپله خو که نه کردار خو نشته پشه وعن امر بن عاص انه قال يوما يور دول وقام رجل وحاده وشيو ساي بلور ان اتجوز في القول چې زه لنډوله وکړه په خبره شي خبره لنډه لنډه کړه فان الجواز هو خير لنډوله په کلام شي دا ښه ده اخير کلام مکلا وده لکنه ډېر وی کنه بیانینه ویډی ویډی کنه خبره کړه لکنه دا غنه دي شي وعن سهل بن عبد الله بن بريد عن ابي عن جدي قال سمعت يقول ان من بيان سحر زنا بيان سحر وإن من العلم جهلا وزنا علم جهل ده زنا علم أها جهل ده چې ادا سه علمي چې کنه زکوي خو پیګه زک نه سره دین دی علم نه کنه په بل پر پوت شي دین علم نه کې نه ده ان نه شي خبر بدا علم نه ده بدا جهل ده اکثر کدن سبو دی عصری علم ولا کنه که ډاکټر وخلې که انجینر وخلې که سر وخلې که نه دې ته علم ته ویایي که نه خو بیا دین نظام را وریا وړي دي چې بیا پر موضوع باندې شرمېږي پر ژیره باندې شرمېږي که نه ژیره نشي پر شولا او لمونځ نه کوو پر موضوع باندې شرمېږي که نه دین نه بلکل که نه وریا یې وړي دي که نه بیا دا علم ده خو جهل ده او یا دې مراد دې علم علم دا چې کنه دین علم دا کنه خو عمل نه په باندې کو عمل ولا پښه پوت دا دا علم خو جهل شو وان من شر حکمن او زنا د شعر نه کړه حکمت وی فائدہ من شي وی وان من القول عيالا او زنا هغه دوه چې واب کنه هغه بوجي په سړي باندې هغه بار جوړه را بده وده الفصل سال سره اشتا کال کانر سم یا د اول حسان منبر حسان ته په خپل منبر دلو نبی اسلام په جماعت سره یقول یقوم علیه قائما حسان می پادر دلو یفاخر عن السلام نبی سم تر به کړه بفخرا کړه نبی سم ته پتنه به کړه او یلاک خو یلا من چې مقابله به کړه دفاع به کړه نبی سم تر خپل ويقول رسول سم په سوي سوي میرې باندې ولې خو سپرې به پیښې باندې په داسې په سارې شي کنه بیا به دې کنه ایشبارې کنه سندرې زاوی دي شو ته به سندرې ویلې کنه دا ایشا په خیر اول باندې میان ده منګیر شو دا ایشو کنه دا په خیر اول باندې میان دي و دې که سندرې ته به خودي وتی وی کنه ایشبین چې د ایشې ته درخترې دې پورا کې ما سندرې وی ته خودي وتی وی هغه اقبال څه دوی و خودي پاګه او ډېر حیروزه وه خو هغې لګي بنې سندس مش طالب طالبوني غاته تی ترجمه ته خانپور ته دي د قصي صاحب ته دغه د جون جون جولای میاشتې به د سخت برمي نه وي نو خو په دا وطن لیا لري وا چکړه وای سره نوس وي چکړه میاوي ته ورسیم بزګار مشم ټیم شي بروم شي شو سا بروم شي شو کنه هر کده میاوري دلګاډې وروته د غره ولا ټول لاري بس باندې نه هغه طرف نه یو طرف نه شپه مې هغه پلاری چې تر کې پروړې بونه ستر وخت یا سات یې خو سره دوه هبه وره چې په داسې مې سندره ته ور وې پنځه پوله سندره وې کنه پټل باکس پرې ته څه تکشه مو چاس پښه سندره وې ده کنه و ت ا ل م ي د ل و ش ر ت ي ر ت د ي ك ن ا هري وري ت ي ر ن ك د ا ر ل ك د ل ج ب ن ي ب ي ك ن ا ج ب ن ي ك ت و ر و ك ن ا موش س د ل ا م ي مش ب ن ا ك د ل ا عرب دي کاجم دي کنه بوله سندري بي شو تا کنه تیز مزال په مونږ کو دا کنه خزو دو نبی سمت وی چې یا اروی د کیا انجشا لا تکثر القواریرا اروی د کیا انجشا انجشا لش کی غړان څه کنه فوري لش کی غړان څه لا تکثر القواریرا چیر را چې د شیشه و د بوتل موت نه کې کنه شیشه موت نه کې قال کتدا یعنی ضعفت النساء مراد کوری نه ځکه نه دا کمزیر یې شي دا مراد دی کنه چې عام وته نه کې سم دا دې کوم توري چاو دا مطلب خص الله چې یې به تیز شي پوښه بل به سپیډ پر شریک یا وځ دا خیر کنه او پوس نو سي په دې کې جوړ شي دې شي نه وکنه نه یې شو به سایر دې وی ډېر نه کنه کنه هغه یې شری به پوس په مند ستړي کې کنه په چپته دې په لندې پروي دې په لندې وره کې کنه ډېر سپیډ ما ور کاوه کنه دیر خندر یې شته ماوي ته بیا او څه پی کړ چې نه دای ښه غوځه وکنه او د شدر نه خو ډیر نرم دی کنه اته خو بیا چې دا څه خیر اوس ولوي کنه بیا زری مې کېږي کاس نه چې کله کنه ا دې شدر نه چې متاثر نه کې کنه ا دې مې شي کنه ډېر په خوږې غوړې باندې شي ته سندره مارته بیا کنه پوسو نه وینو سې کنه شي وزرا درکا دا خبره چې بیا له اخو نبی سم بيګونه دي کنه وعن عائشة امش كلي اغا شجي په دې سندره باندې کنه کو د کړه کنه کنه اسو لکه چې وړه خراب شو دین لکه چې وته کنه خوري به خرو نه تیرې دا دا اړین د مشه شجي ده کنه په مې سکه شي لکه چې ته وشه په مخجل کې وا کنه هغه وکړلو چې په کښې به نو څه چې چاره به کوي چې هغه سره مدګا به ښه وره چې نه کنه پیا کنه دې به پختل کو چې نه ته چې کله پر باندې کړم دا ته به ته څه کنه واره شتا کړه ذکران ذکران رسم اشعر نبی سم څنګه شعر ذکر شو فقال رسول الله هو كلام دا شعر كلام ده لكن نرى كلامي ده يو كلام ده خیر له من ایم تر شیر دا ډکه دې ته چې دین چې شیر نه ډکه شي یا خو لګیا دا ډکه ورې کړو ټوله ښار به ډکه ورې نه چې ته خدای پېژنې رسول پېژنې یا من هغه ښار یې کړه ښار یې بدرنګ دي که نه او کبي اشعار یې ویل که نه بدرنګ اشعار چې ته د شنه صفتي نه دي یا که نه اشکي اشعار دي که نه پاپس لګیا و وان جابر قال قاسم الغنا ينبت النفاق في القلب الغنا غناوي چې زرغونوي نفاق ته زوش زرغونوي غناوي په خپل شکل نه سندرې ته خو چې په ترنم وي که نه په خوږه اوز باندې په ترنم چې وي ته که نه غناوي ته ویل شي نو چې دا که نفاق زرغونوي په زوش که نه خو مطلق سندره ویل چې اسره سریز نه وي و چې میرا چې ګوشي به تاسو ونه چې میرا پام غلطه وی کنه ته اسه پام په غلطه وی اسه نه خو چې سره دې سره وی کر ان دې جزا رب په سره دا اسه تور سره دا کنه غنا ذات نفاق دروي په ځشه کما یو بیت الباء زرع لکه څنګه یې بچ پاسل درونه وی وان نافع قال كنت مع ابن عمر في طريق فليار شد سراو فسامي مسمارا دروي وردو هو ذا إذ بايف ذنيه قلت إيه كنا غيرتا وشوله شپېلې او دی جرا شپېلې ته ویل شي فصلا مثل ما صنعتو بلا سې وکړ چې کیم پرېز مو کړه دا کنه چې ګړینه بند کړی وي دا کا سوال پیدا کړی چې بنا فیر وینه کنه غیژنه ته خلص کړی دي آی ویل اروي و هغه ویل نه منې کوي کنه دا یو سول کنه مقدر سول پیدا شو کنه وی چې دفعه ته هم مقدر کنه وقاله فیر وكنت اذا كان خيرا په دا وخت زه وړي کوم کنه دا دې کې پټ سوال جواب کړ چې کله څه سوال بل کو چې به ته نه پټونه ته ته خلاص وی کنه ته زه وړي کوم بلې کوم کنه امو دې پر خلاص وی یا زما نه کول نه دا څه